الله علیه وسلم سحر فهمو صحابه او تا ارشاد فرمایلو چې بیګا چا خوب لیدل دي چې زاغه ته تعبیر وکړ صحابه او چې یا رسول الله بیګا مونږ څه خوب نه دی وی وکه دی بیګا ما یو خوب لیدل ټول صحابه سرنګون شو او غوږی وی زه پروتم او یو دوه کسراله یو د یو لاس نونی و مو بل د بل لاس نونی و مو روانه چې روانه کما سګورم چې یو سره پروت دی او یو سره ورته ولار دی د ولار په لاس کې یو غټ کانه دی د دې پروت دی سر ته را پریدي سره زره زره شي دی بیا کانه روچت کې اثر ورته بیا جوړ شوی وی ماوی چې دا څوک دی چې په داسې قهر گرفتار دی یا دو کسو راته وی چې یا رسول الله فانطلق مخکې ځه وی چې مخکې لارم یو سره ناس دی او یو ورته ولاړ دی او د ولاړ په لاس کې د اور پلاسونه او د اور انبوري دي د دې ناس دې خلې ته ورچي دا خلې داسې شلې او بیا ورځي او شلې او بیا ورځي یا بار الہ دا سوګ دې ویجی نور مخ کې ځه چې نور مخ کې لاړم څه ګورم چې یو تنور دی چې خځه او سړی پکې ګډ وډ پراته دي کله لمبه پاس وروړي او کله لاندې وړي کله پاس وروړي کله لاندې دا سوق دي ویجی نور مخکې دا چې نور مخکې لارم سګورم چې یو د وینې او د زوی تلاو دی او یو سره پکې پروت ته غوپی وای هر طرف ته چې د وته اراده وکي هغه طرف نه کان راشي او د په داخلو لګي او بیا پکې ورو دا څوک دی ویجی نور مخکې وی ما دواړه رونی و چې تاسو څوک یې او دا سم ما ته وخود وی یو راته وی چې انا جبريل زه جبرائیل علیہ السلام وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیہ السلام دا سم چې درته خو د غوکې د چوست په پوي یا رسول الله کم سره چې پروت او سړی په کانی ماته دا جوړې ده دا هغه سره دی چې په دنیا کې قران لسته او عمل به په نه کول قران به وی تلاوتونه به هم کول ختمونه به هم کول خو چرته به چې په قران د عمل زراغه دی به بیا پکې نه دا سره چې مرشي په قبر کې به تر قیامت پورې د د سر په دې عذاب گرفتار دا سر دی چې چا قران ویلو عمل به سردار کونینو فرمایل چې دا خله پامبورونو شلیدا او جوړیدا تاسو و یا رسول الله دا هغه سره چې په دې خله به د په دنیا کې دو جنگول د خیر خبره د په دنیا کې چرې نه وکړي سوا د شر او د فساد د خبره کار شیطانت نو د خپل خلو ته وګورئ چې زمون خلې د سار نه تر ماخامه پورې څک زمون د خلو به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نه وروسته په قبر کې دا حال دا خځه او سړی چې په تنور کې لمبو پاس وړا وړا وړا و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې خپل خځه وی او پردو خځو پسې به ګرځیده او دا هغه خزې دي چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې به ګرځېدې نو دا خزې او سړی چې مړ شي تر قیامته پورې به د هغوی قبر د اور تنور وي اندازه وکړئ د پاکستان خزه مو ګورئ او سړی مو ادوینه او د زړه په تلاو کې دا څوک و یا رسول الله دا سود خور غاړه خور په سود پیسې ورکوونکی سود خور چې مرشي داغه قبر با د وینو د زو تلاوی تر قیامت به پکې غوتی دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه د قل کړه په خپل کتاب پیغمبر د شپې خوب کتلې بیا سحر صحابه او تویلی دي نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبره ده چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو هغه سحر صحابه ته بیان ک دا عین دین دی زمون دا ایمان دی چې د مرګ نرستو د دې عمل خلق سره په قبر کې دا معاملې ټیک شو کته رښتیا ده که دروغ ده نو د رسول الله نه زیات رښتینه په دې کائنات کې پیدا کا چې د دنه کم رښتینه زیات اوچتو نو دا به بیا درو بیا د الله یواله تاسو په دلیل منل د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري تاسو په دلیل منل ار یو پیغمبر ته به الله معجزې ولې ورکول معجزې به دې د پاره ورکولې چې دا خلق عاجز شي او د دغه معجزې جواب ونکړي شي او د پیغمبري پاسمان کې سپوږمۍ دو ټوکړې کول دا د پیغمبر معجزه وا ابو جهل او سرداران د مکه ټول حیران شو او جواب نه شو کول کاری پلاس کې لا اله الا الله ویل عالم عجز شو د دې جواب نه شو پلا رضا کانو نه आवाज راځه چې صلوات و سلام علیک یا رسول الله دنیا اورا عاجز شو د دې جواب نشو بیا د لرګي ستن په مسجد نبوي کې د قجوري د ونې جوړه پیغمبر به چې تقریر کولو هغه ته به اډانا والا یو نجارو ترکان هغه دا خیالو کو چې حضور علی السلام په ولاړې تقریر کې دا ستړې کیږي نو دا منبر جوړ چې منبر جوړ کو جمعه ته راوړو او فوی فرمایل چې یا رسول الله تاسو چې خطاب کوئ نو په دې منبر تشریف پانو چت ته وغی لاندې داسې ډکه ستن ور کړی دا نو هغه اوچ ډکه داسې جاری لکه بنی آدم سلګي وهیو اٹکای وهیو جرا د پجومان صحابه په جماعت کې ناشتي مسجد نبوي کې ټول حیران شو مولانا روی چې اوستل حنان یز هجر رسول نالمې زد هم چو ارباب عقول داسې جړل تا به وای چې یو انسان جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم راغ او د ستن لای غاړه ورکړه او سینې سره ولګوله حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې وونی زب دعا وکم چې الله تا په جنت کې ونه کی اډکه ورته وای او مولانا وی چې در تحیر مان د یس حاب رسول ټول صحابه حیران چې دی و چې دکی ته وګوره د دې جړا ته وګوره او بیا پیغمبر سره د دې ډکی دی خبرو ته وګوره او حیواناتم پی گواو زناورم گواو یوازې بنی آدم نه حیوانات گواو دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری ګیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پېښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي دلته شورا دا او صوبه دا او ممبر دی او پلانې دی او چرته ګرین شنولې په اختیار کې اوس ارزمداو چې پارلیمنت د هغه خلک مخې والو ټول پارلیمنت پاسې دو چې صاحب ولې ولې واورئ چې تر څو پورې په مدینه منوره کې د محمد رسول الله خبر او د لاش موجودی انګريز قوم به د خیر ورځې مخ نه د دې قبر نه د د لاش راويسته غواړم او دلته راوړل غواړم څو کول شي دا قربان یو دو انګريزان پاسې دی ول مونږ مونږ به اجازه ته بالکل د انګلند نه را روان شو مدینه منوره ته رالی ګیرې پرېښوې ځان نه صوفیان جوړ چې دا صوفیان نو دغه ځای پیرنګیانو ځان نه صوفیان جوړ ک او مدینه منوره ته راغو چانه کور په کرای ونیو چې مونږه چیلاو باسو چیلکی خلکو ډیر خلک چیلو بس چیلا دے چیلا دے چیلا دے شریف مکہ د حرمین بادشاہ شریف مکہ د دو ورځو کار پاتې شو په هغه کور کې سرنګ وال شروع کړیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه مبارکه ده لاندې نو د شپې به خاور غرزولا او د ورځې به پاسورنګ کې کار کول ها ها چې دوره د پاتې شوې حضور علیہ السلام خوب کې ورغه شریف مکه ته چې پاسا او باسی می درنه پاسې دو حیران پریشان چې دا څه چل بیا ود شو بیا ورته پاسا او باسي مې درنه واه انګريزانې ورته لاس نیولي و خود چې دا دوه کسان دي دا مې وباسي بس شریف مکه را پاسېدو راغې مدینه منورې ته اعلان یې وکړو چې تالاشیانې شروع کړي ها ها ها هېڅ پته نه لګي وی کټونه او بسترې وګورئ لاندې باندې پوزه غوړېدلی و په دغه کور کې چې پوزه اوچت کو تې لاندې لویه تاخانه وه تاخانه کې ورکوشو فوج انګريزان خو ونیو او شریف مکه په دې سورنګ کې دغه وخت کې دا تاخانه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمین مبارک او تاسوره رسیدل شریف مکه ورننه وته نور جرأت خو یې نه کړی شو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپې مبارکې ښکل کړې دا یې ولیدې او دا یې ښکل کړې او دغه ځای کې د روضې مبارکې نه ګیر چاپېر بیا اوسپنې او سیکې او دا برایي ګیر چاپېر وکړه چې آینده دا خطره ورکه شي هغه انګریزان پاسې د دې شریف مکه ورته څه چل به در سره کوم هغه پاسې دا شکر وست چې موږ د خپل بادشاه حکم بجا راوړو او بیا له خبره ده چې پکې کامیاب نشو او موږ داغه د حکم تعمیل کو موږ د لاش وستو او مدي لندن ته نو کړهي سرکړه د تیلو او دا دوه انګريزانه پکې ګلګلک خبره دادا چې پارلیمنت دې ته وي او د قوم او د ملک خدمت دې ته وي او به کیسو عزیزانو په دې پیغمبرانو کې یو پیغمبر تیر دی ادریس علیہ السلام نام ہے قرآن کریم کې داغه ډېر خپل ذکر ادریس علیہ السلام خدای ته وې چې یا الله شوق مې ده د زنکدن چې لګ مې ولیده د زنکدن سختي چې تانه مې نورم پړ کې یاره پیدا شي اسرائیل علیہ السلام ته حکم وشو چې د باندې سخت د زنکدن راولا او سات قبض کا سکرات دماو تی پراوست سایت قبض کا بیا سات پس جندش یقین دی راغ ہے وی یا اللہ دیر خا واقعی چه سکرات دماو تی دی اغا دیر سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کولا اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت خدای ز پتا پنا غواړم دا غ سختو د مرګ نه د زنکدن سخته الله دې امان راي پیغمبر چې کوم شي نه امان غوښته یې اندازه کوي چې اب څومره سخت کته څنګه وای ډیر نږدې دي ان قریب وبه ګور نور وایا وی یا الله اوس می جنت کتو ته شوق دی چې جنت وګورم او د جنت په هوس باندې ستا عبادت زیات کو سردار کونین صلی الله علیه وسلم فرمایي جبريل عليه السلام ته حکم شو چې بوزه جنت ته جنت ته بوتلو دا جنت ته ورننه وځه پکې وګوره د چې ورننه و ته پکې خو ګرځې نو کیناس چې کیناستو جبرائیل ورته وی روزه کنه ورته وی وزم چرتا دې ځنه سوکوزي و مارا وستاره وزا ورته والله کده وزم را سره شریعت وکا فیصله را سره وکا جبريل عليه السلام خدای ته وی چې یا الله دا خدای سی وی ورشتیا وی ور سره خبره وکړه جرګه ور سره وکا کدی یو غټل راوی باسا کدی بیلو د پکې پرې دا وی یا الله ثالث به څوکي الله ورته فرمایل چې ثالث به زېما تو ادریس به باسو کوي زبه ثالثم چې چا وګټل داغه په حق کې به فیصله وکړي ویډر جبريل عليه السلام ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې دی راو باسه د جنت نه و ما سره بل څه دلیل نشته خو دې مې راوستو د دنیا نه یا الله ستا حکم چې جنت ورته وخایا نو چې ورته مې وخوته نو د کور مېرمن کیږي خو دې نه راوتی چې بیا خپل ځای ته بوس و بس دغه دلیل دی ویلی ادریس علی السلام ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې نو وزې بار هغه ورته یا الله ما سره دلیل ستا کلام دی ستا کلام ما سره دلیل دی وی وای وی یا الله تا ویلی دی چې یو ځل جنت تما سوک نه نه ایستو او دنن لارو نو وما هم بمخرجین عنها اب بیا تی سوک نو باس نو تا ویلی دی چی او زلز سوک ورنن باسم بیا بیتی سوک نو باسی نو جبرائیل سوک دے چی ما بیا تی او باس اسرائیل جبریل علیہ السلام تا خدای ہوئے وائے اس ادریس علیہ السلام هغه پیغمبرو چې الله په ژوند جنت ته بوتل عزیزان تاسو مستحق د جنت با الله وګرځي ان شاء الله العزيز او که اراده پاکي وي نیتم پاک عزیر علیہ الصلات والسلام یو ډیر لوی جلیل القدر پیغمبر یهود قوم کې پیدا شوه او یهود ورته بیا د خدای زوی ویل نو یهود کافر پدې شو چې هغه عزیر علیہ السلام تا دا خدا زوی وی پلار روانو یو کله ولیدو چې ټول کله د کله را پریوته ده او د کلی ټول خلق تلاندې شي نو دی ورته ودرېدو او دی کلی تماشه کوي چې بار الهه ټول کله را ناشته او د کلی څومره خلق چې دی هغه ټول تلاندې شي نو دی وای چې انا یحیی هذه الله بعد موتها خدا دا کله د کله چې را ناشته او ټول خلق تلاندې مړ دي دا به بیا څنګه راځوند دي کې دا به بیا څنګه ژوند دي الله ورته فرمایل چې خا دا به بیا څنګه راځوندي کول ستا خیال نه دی نو انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دا خو ایمانو چې مړی الله را ژوندې کولې شي لیکن دې تب شک کله په کیفیت کې شو چې یا الله د دې د راجوندي کولی کیفیت به څنګه یو شک فی الخلقت ته او یو شک فی الکیف په نفس خلقت کې د انبیاء او شک نی پیدا کې به څنګه دا دا یقیني چې خدای هر څنګه کولی کیفیت راته وخایا چې او بیا دا سلور والا مارغان فسرهن الیک ځان سره خادت کا ځان سره عادت کا نو مارغه او حیوان چې ځان سره عادت کی کدی خیالو کی چا تالر نه مو ګوري بیا در پسې را منډي او سلور واړه بیا لال کا سرونه ځان سره ونیسا او دا سلور واړه چالال کې نو د دې سلور واړو وخی کې مکه چې داسې کېمه کې چې د یو مارغه د بل مارغه د غوښې پته نه لګي ټول مکس کا خپلو بیا دغه غوښې په غرونو د پاسه کېده مارغان حلال کو غوخه کې میکړي سرونه ځان سره ساتل او کې می ټولي په غرونو داسې کې یو سر به روچت کو داسې او ورته وی چې د دې سر اجزا چې دی هغه د ټول راشي او د سره د مرکب شي د غرونو د سر نه به کیمه راوال وته او په هوا کې به هغه مرغه به سره مرکب شو جوړ بشو او به سره براغه د وزیر علی السلام لاستا ته وګوره چې په منډه به تا ته راځي عزیر علیه السلام هم دا چلو مرغان یې ونیو او هغه یې لال کړه او هغه نه اجزا ټول کیمې کړه او سرونه یې ځان سره وساتل او هغه کیمې په غرونو کې یې ورته اواز د هر یو مرغه اجزا به راوچتېده او په هوا کې به مارغه دې سره جوړېده او را بغه سر سره به یو ځای شو وا بل وه عرض مې داو چې الله پاک په هر سیس قادر دی که خدای کې مشوي مارغان بیا په هوا کې مرکب کوي او د پیغمبر په وینا راځي او خپل سر سره جوړیږي او بیا الوزي کنه جی نو الله پاک د کوټه لاندې مړشوی اته زامن د ایوب علی السلام هم بیا را ژوندي کولی شي عرض داو چې لویه خبره هغه د خدای جلال او داغه قدرت او داغه شان پیجندل بیا لویا خبره داغه قانون تا منقاد کې دل دی داغه قانون تا گردن نهاد کې دل دی لویا خبره بیا پکې دا چې دا واوري چې دا د خدای قانون دی چې داغه په خېټه باندې حملي او هغه دا وایي چې یا الله زما دې خېټه کې چې څه شی دی دا مستا دین ته وقف کړي د بیبي مریم مور بی بی مریم په خېټه کې ده او خدای ته وایي اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لك ما في بطني محررا اے پیغمبر په هغه وخت کې چې د عمران بیبي وویلې چې رب انی نظرت لك ما فی بطنی محررا خدای دا زما خېټه کې چې څه شی دی دا مې تا ته نظر کړی دا مې ستا په نامه قربان کړی فتقبله مني خدا اوس ته زمانہ قبولم کا ما نظر خو کو او تیرانا قبولم کا چې سوخ کې بی بی مریم پیدا شو دې دا خیالو چې الک مو پیدا شي او زبې دین ته وقف فلما وضعتها انسا هر کله چې پیدا شو جنې دی ویل چې یا الله دا خو جنې پیدا شو چلو ارس کی دی ما دا ویلی چې ما فی بطنی هر شی چې زما خېټه کې دی هلک دی او که جینۍ دی ذکریا علیه السلام ته یې حواله کړه چې دا ما د الله په نوم نظر منلی او دا بچی چې دا به د خدای دین ته وقفي دا واخله ذکریا علیہ السلام د بیبي مریم تربیت شروع کو ذکریا علیہ السلام بچ ورننا وتو نو وجد عندها رزقا دې سره به وړي نو چې په وړي کې د جمی میوه پرتی دی او په جمی کې د وړي میوه پرتی او هغه سيزونه پراته دي چې هغه د سړي په عقل کې نه راځي د خوراک دا به په خلوت خانه کې بی بی مریم ته پراته ذکریا علیہ السلام ته تپوس کوي چې انا لک هاذا دا کوم نه دا خوراکونه در ترازی وره دې موسم نشتا او تا سره پراته دي جمعه دې موسم نشتا او تا سره پراته دي بی بی مریم ورته قالت اوس الله اراده دا و چې د دې جنې نه یو الک پیدا کول پکار دي عزیزانو واقعا دا څه وشو چې دا څه وخت کې ځوان شو او دیتا رنبنه اغا زنانا بیماری وشوا نو دا د خپل کور نه لره لاړه لره دې لپاره چې څوک پوه نشي چې دا د سبي مارای نه لاندې چاته دا پته ونه لګي د حیا دا عالم چې د زنانو بحیا دا و چې زما د لمبام چاته پته ونه لګي چې دی علم بل کم ټیم کې او ولې علم نو عرض مې دا و چې بی بی مریم لاړه او د لرې ځای کې فاتخذت من دونهم حجابا ځان نه غیر چاپیر پردې تاو کړې چې زه غسل وکم چې ویلم بل جامې واچولې او تیار شو نو الله فرمایي چې فارسلنا الیها روحنا جبرائیل می ورو لګل دې چې څو وخت کې دی الک ته وکړه چې دا ځوان الک دی وخت کې څوک ولاړ دی نو بی بی مریم ورته څوي قالت رب اني يا رب وما زي بس انك وما زي بس انك لم يمسسني بشر ولم اكن بغيا لم يمسسني بشر ولم اكو بغيا د سړی لاسم ما ته نه دی لګېدلی زه بدکارم نه یم نو زما زوی به څنګه وشي زلمی ورته بیا وایي چې قال کذالک قال ربك هو علي هين خبر هم داسې ده چې ستا وادم نه دی شوی ته بدکار هم نه خو ستا خدای وایي چې د ناواده کړي دینه نه زوی پیدا کول ما ته آسان دی ناواده کړي دینه نه چې د خپل قدرت یو نخه دنیا ته وخیم خلق ته وخیم چې زه د پلارم زوی پیدا کولی شم وكان امرا مقضيا بيبي خپکیږه ما دا فیصله شوه ده چې ستا بچی به کېږي علما لیکي چې په دې ګریوان کې یا په خلا یا په سپېږمو کې ورته پوکې وکړو چې پوکې ورته وکړو نو فحملتها نو دا حامل شو فانتبذت به مکانا قصیا او د دې حمل د شرم د وجه لا اره لاړه دا بس کی عزیزان لس میاشتې تیر شو لس میاشت پس ورته درد زیو لګیدو د بچی پیدا کېدو دردونه چې دي هغه ورته چې درد زیو لګیدو نو الله اوس هغه قسم کوي چې دې ته دردونه شروع شو نو بیا څه وکړه اسه د دې بیبي مریم دا شان چې اوچته نو خدای پاک دا ګوره چې دا قصه څومره په خوان خوان کوي بیبي مریم ته احساس شوه ورته حکم وشو چې ورشه د دې قجوري په بیخ کې کېنه لارې ځنګل کې د قجوري بیخ کې کېنه اوس دا وخت کې که تاسو تحقیق وکړئ زنانو ته څه ګرم شی د خوراک پکاري او اوبه پکاري د پخوا به د خبرو نه روژې نیولی کېدې لکه څنګه چې د خوراک نه روژې داسې به د خبرو نه روژې زه یې غېږ کې راغستی دی او راغی قوم به له لارې لره ووت یا مریم انا لک هذا ما کان ابو کی مرا اسو ام ما کانت امو کی بغیه و د خدای باندې ستا خو مورم خراب نه و پلار دې خراب نو ته تاسو د کم ځای نه راوړو الله ورته بیا وی چې تو سره خبرې مکوه تو ورته وایې چې دې ماشوم نه پښتنه وکړي د غیږې ماشوم به څنګه خبرې وکړي ته ووایه د ګنټې پیدا شوی ماشوم ورته کوي قال انی عبد الله او زما د مور قوم از د خدای بنده ما آتانی الكتاب دا د ماشوم خبره هغه عظیم قوم ته چې ټول قوم اکبک شو دته چې څو وخت د دیر شو کالو په عمر کې انجیل ملاو شو او د درویشتو کالو په دری دیر شو کالو په عمر کې بیا د اسمان ته تللی دا دومره زمانہ ده تبلیغ چې کولو نو قوم ته تنگ شو نو په کوټه کې ګیر کو چې کوټه کې ګیر کو دنانه به आवाज وکړي چې قولو لا اله الا الله عیسی روح الله لکه د سره څوک دا هو وجل وای عیسی علی السلام قرآن ویلی چی یقینا بل رفعه الله الی خدای ځان ته اوچت کړي واقعیت سوا کوټې نه به आवाज وکړي چې قولوا لا اله الا الله عیسی روح فیصله دا وکړه چې مړی کړي جبرائیل علیہ السلام د انسان په شکل کې ولاړو پکې پاډا لکه ول مړی کړي او تاسو د مشرانو کې چې کم یو تاسو کې لوی مشر دی او ورننه وځي یو د کوټې ته او راوی باسه یو دلته بار مړ کړي جوالي ټیک دی بس پکې لوی مشر یو کتو او کوټې ته وردننه چې وردننه کو چې دننه کو جبرائیل علیہ السلام پاس نه چتو شلولو عیسائی چتو او دغه دننه شوه سره چې ده دا د حساب په شکل شو چې د حساب په شکل شو چې راوته بار وی کوټه کې خو حساب نشته خلق ورته خو ته یې کړ ته څنګه وایې چې حساب نشته ته نه او زمین د پلانې مو علم دا دی رانی سي یا بس ځوړن دی کو چې ځوړن دی کو چې پانسی کو شاته واتا بیا په خپل شکل شو چې بیا په خپل شکل شو دی وخت عیسایان چې دی دولس ډلې شو اوس په عیسایانو کې دولس فرقې دي دولس مذهب دي پکې قرآن سوي وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم شبه لهم دا معنا ده چې خپل سره ورته د عیسی په شکل شوی خپل سره ورته د عیسی په شکل شنو دوی چې جوړی ساده دا وخت کې دولس ډلې شوې پکې د خدای زوی او خدای را نو تختول او خدای هم خدای دی عیسی هم خدای دی بیبي مریم هم خدای دی بیبي مریم یې ښځه ده عیسی د خدای زوی دی پلان پلان پلان دا مختلف فرقې پکې جوړ شو اوس بارا مذهبونه دي په عیسایانو چې مړی بیا را ژوندي کړ او قوم ته به وښودل چې دا وګورئ دا مړی او ما را ژوندی کړ اوس مړی ته به ووایي چې تا باندې لاندې څه تېر شوي دي نو هغه زما د قوم ته بیان کړ نمبری په ټول تفصیلات د قبر چې دي هغه د عیسی علی السلام قوم ته بیان کړ او داغه د پاسه باندې يهودو او نصاراو عیسی علیہ السلام ته جادوګر او ساحر وې او تنبو تخته علما لیکي چې یو مړ چې عیسی علیہ السلام را ژوندې ک نو تپوس ته وکړي لاندې سالو هغه ورته ویل چې صاحب نور خبر نه وزه چې مړ شوم او خلق یوړم او خخ کړم نو زما د قبر نو ماړه کې خیال وکړو چې ته په دې توره سوره کې څه کې خو تم ورپسې وروزه نظم ورپسې وروتم چې وتم دننه یو ډېر عظیم شان باغ دی ونی دیو سب بهترین ولی پکې دی نو دا وخت چې دا د مازیګر ټیم حدیث کې راځي چې سړی مرشي نو دې چې هر ټیم خخ کې په قبر کې خو دغه وخت باندې زیړې مازیګر وي وماره کې خیال وکړو چې مونږ قضا کیږي نو مټه مې اونغخته او پاولا کې ناستم او دس مې کولو چې او داس مې کولو نو پدې کې یو جنای رااله او ما ته وی چې سکه وماوی چې او داس کو منس قضا کی وغیرہ ته وی چې دا زه د منځونو نه ده ا د منځونو زمانہ تیر شوا زما لاس ونیو ما چاغه له داسې ټیلا ورکړه داغه غاړه کې یو هارو او هغه اوښلې چې اوښلې نو اجینای زونی و ما چې اوس به مال دا جوړه عیسی علیہ السلام فرمایل چې د دې قبر تاریخ وګورئ چې دا مړ کله مړ دی اچ پته ولا ګوله نو سلور زرا کار شیو چې دې مړ علماء وایي چې هزار عیش تصدق کو نمز قطر غم کہ عیش خواب و خیال است غم ہمیشہ رفیق وی پزرگون و خوشحالی دی د یو ساس کی د غم نه قربان شي خوشحالی او عیش په سړی داسې تیر شي لکه د خوب لیده او غم چې یو منټ پر راشي نو دړه کې دا وای چې تا خوشحال لا کلاوي دا بتا سلام ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری ګیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي ما پتا پسې دا سپینې جامې رنګ کړې ته لا بیا په ما ګمان د نامو ننګ کړې ما پتا پسې دا سپینې جامې رنګ کړې ته په عشق علما دروغجن بولا که یو بل هم هسې ما غوندې ملنګ کړې عاشقای نما شوکی تسپین لار دا تدا سپین لار و ما و تا گرنگ کرے دا د سوق تر څنګه ناشتي نه پويګم چې خبره د رحمان سره په جنگ کړي دا غدرويش هغه فقیر د زمانه و کور بناستو کور نه ببار نتلو ما د درویشانو برکت ګوره ما پنځه منټ هم د تقریر کیسه ګډه وډه وه کور به ناستو کوره به بار نه وتو رور دا پوه شو چې زما د ښځې سره د ده تعلقات دي جوړ ښځې ته وي ځان مان جوړ کا لاسونه سره کا شونډې سرې کا په سر ګلونه وټومبه مونږ به پټ ناست یو ته ورته روزه که د ده حرکات خراب شو نو بس مونږ یې مړ کوو ښځې شونډې سرې لاسونه سره په سر ګل ټومبلي راووته روره او سړي کینولي په ډیوډۍ کې پټ چې راووته ده ته داسې ودرېده ده ورته داسې وکته چې تا خوا پوری نیولې دي پوېګم صادره پوګوا چول نو ډیوډای کې ورته ور ناس عزیز خان نامه ویني و چرته دي دا ورته پرېدا نشید خانانو نشید خانانو غریبانو سره کلی نشد خانانو غریبانو سرکلی چرتا عزیز خان چرتا ملنګ عبدالرحمن هغه ورځ تر مرګه پورې بیا کور ته رانه عجیب در ته وایم ویلی می